پته په یاد ولرئ د اقرا اسلامی کیسټ مرکز د قصه خانی بازار شاته کباړی بازار پیښور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا چې انسان د خپل ځان ته وګوري وفي انفسکم ځان ته وګوري نو تر دې پورې موږ دا خبره بیان کړه چې د انسان په بدن کې د زړه چې ده دا ملک الاعضاء ده د ټول اندامونو بادشاہ ده ټول اند د زړه سره ده او انسان چې انسان کیږي په دې زړه باندې او انسان چې خرابيږي په دې زړه باندې د لقمان حکیمه قصه تاسو ته مخکې ما ویلې واه د یو انسان چې مرتبه او شتیږي د دې زړه په وجه باندې او د د چې مرتبه کمیږي د دې زړه په وجه باندې د دې د وجه نه د زړونو علم القلوب حاصلول د ضروری دي او زمونږ ډیر اهل علم د دې علم نه خالی او عاری دي دا ته معلوم هم نه دی او نه طلبګار دي د خپل زړونو علم حاصله ولا د عام انسانانو د زړونو د حاصله ول علم دا ضروری دی چې سړی او پیژني قلب چې دی دا خو یو لغوي تعریف د داغه قلب ستوای دا لحمن سنوبريا مرکوز فی جانب الايسر من الحيوان خلک دا تعریف کوي کنه دا یو غوخه ده د سنوبر د ونی په شان شکل لري او زړند ده په جانب اثر د حیوان کې په چپ طرف کې وي د دې حکمت مخکې مونږ ویلو چې چپ طرف کې الله ورز باندې کړی ده دیم د قلب اطلاق قران او حدیث کې اکثره په دې باندې کېږي لطیفه ربانیه رحمانیه لها تعلق خاص بهذا العزوه دا یو لطیفه دا یو باریک شی دی چې هغه د الله د طرف راغلی دی او دی اندام کې دن نوي لها تعلق خاص د دې اندام سره دا کم چې لحم سونه بری په شکل له دې خبره ته خبره چې په شی په خبره مهمه ده ډیره نو د دې سره تعلق ده د دې د وجنه دغه لطیفه دغه کیفیت چې ده دې صد الله کار ده کدا کیفیت خراب شي بس دا انسان د الله په نسبانه خصیص او دنی او رزل او کوټه انسان دی جوړ شي کداغه کیفیت دغه لطیفه چر د جوړ شي نو انسان چې دی دا په اعلی درجه کې انسان دی د الله په نسبت به د ملائکو نه مغره دی اسمان او زمکه او د ټول کائنات به دله پیدا دي مونږ ته الله دا څه وایي کنه فرمایي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض ټول شي نه تاسو له ما تابع کړی دي انسانانو خله کار نه کوي الذين لا يعقلون عقل کار نه کوي دا د الله په نسبت د مار نم خراب دی د لړم نم خراب دی او د دې میګان نه د هر قسم حشرات او ګندو ګندنه دا انسان به خراب دی دا څوک وایي الله فرمایي ان شر الدواب په مطلب خو په شی وسته ګان د الله په نسبت باندې چې حیوانات په یو میدان کې واچي د انسان مسودره نو د دې ټول حیوانات په نسبت باندې به دغه انسان ډیر ناکار وي چې کم بیا عقل دی دا د شرمخان او ګدړان او د خرو د سپو په مقابل کې به دا انسان الله ته ډیر ناکار خره کی دا د آیات مطلب دی په دې اتونه ځان پوهه کوي ډېر کړه تاسو دا ترجمه کړې ده خو مطلب باندې سره نه پويږي اصل الفاظ ویلي مانام شي خو مطلب ذهن ته نه راغلی دا مطلب ذهن ته راوستل پکار دی دا انسان به ډیر ناکار شي بدکار شي کله چې د د لطیفه خراب شي د دې د وجنه پرون ما حدیث وی رسول الله صم فرمای الله وان فی الجسد مضغه تاسو په بدن کې ټوکړه ده او که دا ټوکړه د چا خراب شو ټول بدن خراب دی زمونږ او د صحابه فرق دا دی صحابه کرام زمونږ په مال له حسره کته وو صحابه کرام زمونږ د جامو په لحاظ باندې کته وو او د دنیا د خواهشاتو په لحاظ موټر او گاډي دا کیسې دا غي سره نه وي د دې په لحاظ باندې غزمن نه کته وو لیکن الله رب العالمین چې غز مونږ د دې ټولو متن او چت کړی دی هغه په دغه زړه باندې او چت کړی دی چې داغي زړونه د انسانانو زړونه او د مؤمنانو زړونه او زموږ زړونه چې دی هغه مریض زړونه دی اخوا دی خو دی خراب دی پوره هغه کمال پکې نشته دی د دې د وجنه د یو صحابین نقل لی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې مخکینی صحابه و استاسونه اے خلکو تابعین ته ویلې دا په ډیر عبادت باندې نو مخکې شوی چې ګنې داغي به نفلونه ډیر کول او روزي به ډیر روزي خو تاسو ډیر دي نفلونه تاسو ډیر دي لیکن هغه تاسو نه مخکې شوی بشی ان فی قلوبهم داغي په زړه کې کمالو ړونه کې رب العالمین یو کمال ولا چولې او چې هغه کمال تاسو سره نشته دی او وخت وخت دغه کمال کمیږي دی وخت د دې خبرې علم نشته دی دا کمال به څنګه راشي د دې خبرې علم نشته طلب نشته نو کمال به څنګه راشي دا کمال خو سړي کې الله راضي چې علم پراشي او د علم نه بعد طلب پیدا شي دا کمال به پکې د الله په اراده باندې سنا سره درجه کې پیدا شي هغه د الله دا وهبي هم ورکړي وهبي د خپل طرف ورکړي او کوشش هم جاري وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربيت مو او دی وخت زمونږ د علماو دا تربيت نشته دی چې موږ له څوک تربيت وکړي په دې خبرو باندې د دې د وجه نه هر سړی د خپل ځان غم وږي بل څوک تاسو له غم نه کوي هر سړی د خپل ځان خپل غم وږي نو د زړه برابرول دا ډیر ضروری شی دی دا زړه چې دی د رب العالمین عرش دی عرش دو عرش دی الله یو عرش الله الاعلى بر عرش دی چې رب العالمین دا غي د پاسه دی څنګه چې داغه د شان سره لایقي بندگان دا کیفیت نه دی خبره دیم عرش د رب العالمین چې دغه د ازره د انسان دی په دې کې د الله ذات د نن رانه وزي ځکه غډي لوی دی لیکن داغه په ذات باندې په دې کې ایمان راځي ایمان د الله رب العالمین تعلق په دې سره کې راځي په دې کې محبت د الله راځي ونحو ذلك من الصفات الجميله هغه په دې سره کې راځي نو د دې د وجنه دا د الله کور دې ته ویل کی یو حدیث کې دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی ان لله انیه فی الارض دا الله په دې ځمکه کې لوخي دي لکه تاسو څنګه لوخي لري چې الله لوخي لري وانیه الله فی الارض قلوب عباده او دا الله لوخي په دې ځمکه کې دا د بندگانو زړونه دي دا زمونږ زړونه چې دا د الله لوخي دي څنګه لوخي هغه باندې الله پوي او رقت به دا د الله د ذکر په مقابله کې وي او صفائی به د الله د نافرمانی نه وي درې صفاتونه چې ارق اصفا او اسلب مضبوط زړونه لکه دا د صحابه زړونه دي چې پای کې صبر ماده وا په مصايب په مشکلات په دې خبرو باندې باولې دل لولې دل نه فقر او فاقه بنه خرابول مرزونه بنه خرابول مصايب بنه خرابول مضبوط صبر دې خبره ته ګورې لکشانه او دا رنګه صفائی په دې زرونه کې او درم پای کې رقت او نرمي چې جړاګانې به د صحابه کرامو په زندګۍ کې د شپې په عبادتونو کې د ورځې په عبادتونو کې د قران د لوستلو په وخت کې او موږ سره دا شی کتا سو وګورئ نشته یا ډیر قلیل انداز کې ده نو دا زرونه زمونږ چې دي دا د رب العالمین لوخي دي دا لوخي صفا کول دي د صفای متعلق خبره مخکې مونږ کړې و په استعداد کې د ایمان د پر استعداد پکار دی نه هغه استعداد کې دا خبره تفصیلا شوی و بي تا غنره واپس کې وزل ته نور نه بحث مونږ مقصود دی فیدمن بحث هغه دا خبره ده چې د زړه د انسان په څه خرابېږي په څه کې دا خبره ده لیکن د دې خبرې نه مخکې یو ضروری خبره چې هغه د دې د متعلقاتو نه ده هغه دا ده چې منګه دلته یو فرق پیژنو د توحید او د ایمان په باره کې دا یو فرق او د دینه به دې موضوع ترازو دنه دا به ان شاء الله تعالی د الله د ذات د زما د امید دې که تاسو به سوچو غډیره پیدا بدر کی یو توحید رب العالمین دی یو ایمان بالله دی د دواړو کې فرق دی ډیر خلک دا فرق نه پیژني یا نه کوي توحید چې دی دا ستوي د دې د درې معنی دي توحید دی توي یو دا عقیده لرل چې الله یو دی اعتقاد وحدانیت الله تعالی دا عقیده ساتل چې رب العالمین یو دی پښتو کې لنډه معنا ده الله یو غنل یو غنل الله یو ذات دی بل سنشت دمه معنا ده توحید توحید دی توای چې افراد الله بالعبودیه الله رب العالمین یوازې کول په بندګۍ باندې بندګي کول او یوازې هغه د پاره کول بندګي کول او یوازې د الله د پاره کول نو څه مطلب شو که څوک بندگی نه کوي دا موحد نه دی او که څوک یې کوي خدای الله سره به بل مرګره کوي دا موحد نشو افراد الله بالعبودیه نو څومره چې د بندگی و هغه مر به توحیدی د دې د وایي د زموږ عبادتونه عملونه دا د توحید نه بهر شي نه دی ډیر خلک د توحید مسلې بیانې نه دي ته توحید هغه وایي چې بس بابا نه مغواړه ته موحد شوري دا د توحید حقیقت باندې نه دی پوه شوی افراد الله بالعبودیه منځ خرابي ذکر د الله نه عبادت ته ترغیب او شوق نه او زه موحد یم دا ځان دوکه کولی منګه په دې خبرو ځان دوکه کوو کما کې دا خبره کو تاسو کې یا بل چا کې وی دا ځان دوکه کولی نو توحید څه معنا شوه دې تخه ګورئ چې تاسو کله خپل ذهن کې ان شاء الله واچوي دا بدن به هیڅ کله نه یری الله فضل سره افراد الله بالعبودیه الله یوازې کول په بندګۍ باندې دي توای دي ته توحید الوهیت نوم خلق دي توحید طلبی متوای به دغه الله شان او قدر پیجاندل چر دا ځف ډیر لوی دی او ډیر جمال او کمال والا دی ډیر خوري صفاتونه لري دي ته به توحید د اسماء او صفات وای دا ټکی چې اجمالاً وی مانور دي توحید لپس کې شل قسمه دی هغه به زه به وخت بیان کوم ان شاء الله که چرته الله ول توفیق راکړي دا توحید چې دا توحید الله یوازې منل او به دا خبره منل وسره ملائکه او کتابونه او رسولان منل دا توحید غالبا د انسان نه بدلیږي را بدلیږي الله سبحانه وتعالى چې در نصیب کی به سره نه مشرک کی او دا توحید نه بدلیږي د الله په فضل سره کډیر سره بدبخت شوی نه کین الله دا توحید ته نه علی چې ډیر بدبخت شوی نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الشیطان قد ایسه من ان يعبده المصلون في جزيره العرب استدلال ته فکر کوي شیطان د دین نه امید ده چې انسانان موحدین مسلمان موحدین ته وایي موحدین دراولګيږي او د شیطان عبادت د شروع کین د غیر الله عبادت د دین نه امید شوی دی چې په جزیره العرب کې اسلام راغی توحید راغی اوس دا خلک به نه مشرکان کی د توحید لفظ چې څوک وڅکی به به ته نه مشرکی دا به تاسو چرته نه اوریدلی چیرې یو سړیو او هغه موحد شو الله ته دا کې دا ور نصیب کړ چې د الله بندگی سره پکار ده او دا اولیام سره نشي کولای او دا د عبادت لایق نه دي بوتان هم نشي کولای مړي ژوند ټول دا به تاسو نه اوریدلی چې دا موحد سړي ویلي چې راځي د توحید تر اوریدلې ومه او دا توحید مې خوښ نشو او زه جزء بیت دغه قبرونو عبادت کوي کې خیر ډیر دی او دا رنګ په دې بوتان عبادت کې خیر ډیر دی او د پیر په عبادت کې خیر ډیر دی او د پلان کې دا بچر د تاسو ان شاء الله نه اوریدل چا اوریدلی دا خبره تاسو کې نن دا اوریدل ان شاء الله ګن توحید ولا نه بل طرف ته اوړي بل طرف ته خو شرک ته به نه ولا وړي د خواهشاتو د وجنه يهود او نصارا سره مرګري کیږي د کفارو سره لیکن شرک ته به تنور وړي غالبا الله دا توحید د سړي نه خرابوي که سړی ډېر بدبخت نشي دا یو حدیث دی بل حدیث کې دا جمله راغلې ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې شیطان د دین نه امید دی چې تاسو ايعبد فی بلدکم هذا دی علاقه کې به د عبادت نه کی یعنی شرک باندې کی ولكن فيما تحتقرون من اعمالكم فسيرضى بذلك تاسو چې دا وړ وړ ګناونه کوي او سپکه غاڼې چې دا خو دونه غټه ګنا نه ده په دې به خوشاله چې زم واحد ده او د الله نه فرمانی کوم په وکړه کنه لکه شنه د الله نه واړه دې ګنا باندې شاید الله نه اوړي لګ غفلت کې واقع شي نه په دې ګناونه وړو وړو باندې برځاوي لکه موحدین دا واړو ګناونه کوي او ګناونه کوي واړو ته وایي وایي سمره کې توحید شته د زړه خیر خي دا زمونږ استاد د ټولو مرز دی دا ګناونه واړه ګڼل د دې روایت نم دا معلومه شو چې شیطان نه امید دی دا موحد به نه مشرکی توحید رب العالمین غالبا د انسان نه نالي چې الله دی ومانه رسول دی دا د فطرت مطابق عقیده ده او فطری عقیده چې الله سره ډیر بدبخت نه کی ولا اعوذ بالله عقل ته بالکل وانه نه دا نه بدلیږي موحد سره الله نه مشرک کوي دې خبره باندې پر پوه شو ان شاء الله دویم نمبر د دې مقابل کې ایمان د ایمان بالله ایمان بالله چې ده دا نوم ده د یو شی ایمان لغت کې تصدیق توای تصدیق کول د محدثینو تعریفات خو دې په ضرورت تصدیق دې په خپل باندې اقرار دې او په بدن باندې عمل لګا هغه تعریفات لیکن د قران او د حدیث د مطالعې نه دا معلومیږي زه دا خبره کوم کې دې شریک زه خطا یم تاسو به مال تنبیه راکړئ وعلى الله فتوکلوا ان كنتم مؤمنين والخوف منه د الله نه یره ده وخافوني ان كنتم مؤمنين او دارنګا وسجود القلب على عتبه بابه او د دې زړه سجده د رب العالمین په درشل باندې چې ویا کې هغه ته په درشل کې ور پریوځي دا زړه دې سجده الله ته وکی نو په دې زړه کې الله ته شوق انابت رب العالمین ته اخبات پیدا کول د الله د ذات نه ریدل داغه د حساب نه ریدل او یخافون سوء الحساب د مؤمنانو په صفت کې الله دا وایي کنه دی خو ګوره لکه صاحب دا څومره مهمه خبره ده د دین څو غفا مخه اړي دا انسان ماته ډیر نه پوهه کار کوي دا خبره زما په خپل ویل کې خو د قران حدیث من نه ده ان شاء الله ایمان الله دې ته ویل دی چې د الله د یری نه په دې کې اشفاقي اشفاق هغه یری ته ویل کې دی چې د سړي په دن نظر کې وي او داغه اثر د د پرې ظاهري بدن باندې وشي اشفاق دغه توای چې د انسان په رنگ کې تغییر پیدا شي د سړي په ناس ته پاسته کې تبديل پیدا شي دا یره اوسه پورې موږ ونه سکلا ته خبرم نشو چې دا څه شه ده اسی په خله کې استعمالو لیکن د دین ځان خبرول پکار دی نو دا ایمان چې دا د دې کیفیت نوم دی د دې کیفیت الله سبحانه و تعالی ته هر وخت رغبت ساتله هغه ته ته شوق ساتله داغه د ذات نه یریدل داغه د حساب نه یریدل الله ته اخبات نبی رسول الله والسلام به دا دعا کوله الله ته به دا فرمایله چې اے الله ما د هغه بندگان نه جوړ جوړ کا اواه اواهیت را کې پیدا کی او منیبن نعبت را کې پیدا کی اواهیت معنی تاسو قران کې ویل دا ډیر په د قران په حاشیه باندې تاسو پنځه شپږ تفسیر هم لیکلي د استادانو نه لیکن دا شت سکل غواړي سکل یو لیکل دي او یو دا غي استعمالول دي دا استعمالول پکار دی او هغه بنده ته وایي چې د الله د یری د وجنه او سیلی کوي چې اوه دا خو تباش او غرق شلو چې د دې سنین اوازونه راوځي دغه ته اوه وایي لکه بیمار یو سړي ته ور د مخه تر وړاندې کې اوه وایي اوه دغه بنده ته وایي المتزرع الخاشع دغه به نورې معنی دي الغرض دا ایمان چې د نوم د دې کیفیت چې په دې زړه کې دنه دا کیفیت وي دا کیفیت چې د زمورونو دي ته وګورئ دا به په دې صالح الاعمال باندې دا کیفیت مضبوطیږي او ډیریږي او دوام کوي په نیک عملونو باندې دا کیفیت مزیدار کی دي د وجنه شارع مون تر وخت وایي چې نیک عمل وکړي عمل صالحا من عمل صالحا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دا ټکی به تاسو قران کې بشمار کړه وګورئ دا کیفیت په اعمالو برابرېږي دغه کې اوس رازونه ته فکر وکړه په کوم عملونه برابرېږي په هغه عمل چې موافق د سنتي کده محمد رسول الله د بدن نه یو عمل نور راوته او هغه عمل لکاو دا کیفیت به دی پورانیږي په بدعت باندې دا کیفیت رب العالمین خرابوي دا په نه جوړي بدعي اعمال باندې دا د سنت په عملونو بدل جوړیږي یو دیم دغه عمل باندې به الله دا کیفیت ستا باقی پاتې کیږي او صفا کیږي او ډیریږي به چې کله دا عمل توجه سره وشي د دې د وجنه کدا عمل مونږ چرته وک مونږ مګ مونږ په مثال کې والو ما تا چرته مونږ وکاو او په دې منځ کې اڅ خوشو و نشولا فکرم الله ته نو لکه څنګه چې الله اکبر مو کو چې سلام مګر دا مکه شانتی وړه کې تبديل پیدا نشه غالبا ګردامو نه قبلي کې د الله دربار کې داغه د یری خبره د زمونږ ټولو د پاره دا مونږ ځکه نه قبلي کې چې هغه کیفیت ایمانی د پاره د عمل منګه کاوه د ایمان د مضبوطولو لپاره کې دا په دې کې نورې فیدین دي د الله ادب دي د احترام د حکم منل هغه خبره وجوده خو د دې ایمان دا کیفیت مضبوطول دا په غرضو او هغه غرض حاصل نشو نو د دې د وجه نه یو روایت کې راغلی دی چې حسن لغیره دی چې دغه منځ به په تور کپړه کې تاویږي او د مخ ته ورشتل کیږي بعض علما د حدیث وایي کوي خو محققین دې ته حسن ویل دي دا توره کپړه کې به ولې تاویږي ځکه چې تا مونږ وکړو او دا کیفیت ایمانی دله بدل نکو دای دله خسته نکو په دې کې دله کمال او جمال پیدا نکو او هغه دله را تازه نکو نو دا عمل څه د پاره وش اعمال د دې د وجنه د دې په وجه باندې ایمان کې زیادت دي کیفیت کې راځي او نقصان هم راځي ایمان یزيد او ينقصو دي نه به معلومي نو دا عملونه څومره چې ډېرې او څومره کېسته کې هغه نه دا کیفیت به د مزیدار کی او ډېریږي به تر دې پر دا کیفیت به د څه جوړ شي چې د الله رب العالمین نه په غیر باندې بل خبره ستا په خله به نه راځي فکر او دماغ کې به بل خبره نه راځي په وخت به بل خبره نه اوري نبی رسول الله دې اشاره کړه حدیث ته وګوره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی الله فرمایلی دی وما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضته عليه یو بنده ما ته په یو شی باندې ځان نشي رانیز دي کولای لکه په دې فرض منځونو روزو زکاتونو عبادتو باندې ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل همیشه به یو بنده چې ما ته ځان په نوافل رانیز دي کوي نفلونه بکی روزي او دا نور نفلي عبادتونه ذکر اذکار وغیرہ دا بکی حتا او احبه چې زما به دغه سره مینه پیدا شي فاذا احببته چې الله سره مینه وکړي د انسان سره د د دې عملونو د وجه نه ځکه چې دا فرض مونږ هم کړی او نه پریم کړی نو كنت سمعه الذي يسمع به نو دا زبر د غوګونه شم وبصره الذي يبصر به او سترګې به شم ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لاعذنه ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعذنه نبی رسول الله فرمای الله فرمایلی دی کبه ما سوال کی زبه ولا ورکم او کما نه دی شی پنه غوړ زبه ولا ورکم وما ترددت عن شيء انا فاعله زده شی په باره کې متردد شوی نیم الله فرمایي چې زه کار کوم مثل ترددي لکه د یو بنده مؤمن نه چې ضرور اخلمه د تردد دلته معنا غشک نه دی هغه پریشانی معنا نه ده دا تردد دلته یو وګت تحقیق دی چې هغه زه پرېدم په دې وخت کې ځکه بیرانه مقصد پاتې کی نو الله سبحانه و تعالی د انسان غوږ جوړیږي سترګې جوړیږي او خپل لاسونه جوړیږي دا معنی نه ده چې الله نه انسان جوړ شي لکه د وحدت الوجود والا غلطه عقیده ده د دې معنی دا ده چې د دې انسان به خبره الله د پاره په وګ باندې اورېدل د الله د پاره لاس استعمالي د الله د پاره خپل د الله د پاره کوم ځای کې چې دا ګوري بس د الله پر رضا کې رواني یو ځکه هم دا په خپل خواهشاتو کې منډه تر لنه وای چې چرته زی التبا دی انسان سره د الله رضا مرګري وي د طلب د الله رضا وي الکه خپل کې ملاقات لزو رضا د الله غرض ده جنازي لزو د الله رضا عیادت المریض لزو د الله رضا صدقه کو د الله رضا خبره کو د الله ټول بس الله الله د د تعلق به ټول رب العالمین سره وي په دې خبره پوه شئ کنه دا د دې عملونو د وجه دا کیفیت مضبوط شي دا د الله سره د تعلق او اله ربک فرغب ولا کیفیت مضبوط شو دا د الله د شوق د رغبت د منی د یری هغه کیفیت د دې عملونو د وجه نه مضبوطیږي نو چې هغه مضبوط شي په دې اړه به تا تر وخت الله به ښکارا کی په ځړ باندې الله ته ګوري د احسان درجه ته بشته ورسیږي احسان دغه ته ان تعبد الله کنه کترا په ځړ باندې به تا ته الله ښکارا کی ظاهرا لیدل نه دی مراد دا خاص کیفیت مراد دی نو دا نیک عملونه باندې مونږ ته چې امر کی دا د دین لپاره کیږي اي کنوري په دین یو پکې دا ده نو دا رنګ دا کیفیت ایمانی چې ده دا کیفیت نو دا خرابېږي په دې سره کې د الله په نافرمانی هم خرابېږي او بعض د څه شیان دي چې هغه باندې منګه او تاسو د ګناه اطلاق هم نه کوم دا ګناه نه ښکارا کیږي په هغه باندې خرابېږي مفسدات القلب چې زویمه هغه دا خبره ده اړه کومه خبره خرابوي ګناونه هم خرابوي او بعض نور شیان دي چې هغه هم خرابوي د زړه د خرابولو څه معنا ده دا کیفیت او دا د الله سبحانه و تعالی د عظمت کیفیت او داغه د محبت کیفیت او داغه د یری کیفیت رزقنا الله ذلک دغه کیفیتونه چې دی دا د الله د نافرمانو د وجنه خراب شي د بعضی غفلتونو د بعضی اسباب په وجه باندې پای کې نقصان پیدا شي دا کیفیت نو ما دا مقصد بیاناوه دغه خبره ته بیرست راځم چې دا ایمان چې دا ایمانی کیفیت دا ډیر زر زر بدلیږي را بدلیږي دا به سار د سړی غرمه به د سره نه بیا غرمه به د سره نه مازیګر به د سره نه دا کیفیت زر زر بدلیږي د دې د وجه نه موږ مکلفي د دې کیفیت په جوړولو ار وخت نو تر مرګ پورې موږ په مجاهده کې یو یا الله د زما مرګي به خبره پوهه کی سره زمانه پوهه شوي کنه سره سره درځي وس د دې خبرې مثال درکم چې خپوهه شي ان شاء الله دا کیفیت چې کله د صحابه کرامو بدل شوی دی لک تغییر پکې پیدا شوی دی نو زری چې کړه د قیام سر په قلوب دا څه چلو شي ایمانم خراب شي زری په ځان پتو کړه اخر موږ منافقان شلو منافقت به دي ته ویو چې دا کیفیت به کله متغیر شو اوران بشو موږ لا تکلی نه دی خو چې اغي نه بلک شان اوران شنو د نفاق اطلاق به پسان کاو چې موږ منافقان یو ته اوس په قران او حدیث پاتونه باندې بپويش هغه دا چې دي صحابه ځان ته منافقان څنګه ویل سره تعجب وږي عمر رضی الله عنه ځان ته د نفاق نسبت کاو چې رزق په منافقانو کې نیمه ابن ابي ملکه وای دیر صحابه ما مندري هر یو کس په منافقت نه ریده حنزله رضی الله عنه ابوبکر سره ملاو شو مشهور حدیث دی تاسو ته معلوم دی چې او دا وته چې نه پکه حنزله زمانه فقې ما او الله څه وي وجه دا د خبرې ته ګوره دي مناسبت نكون عند رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ رسول الله په مجلس کې ناشت یذکرنا بالجنه والنار موږ ته د جنت جهنم تذکرې کوي نفکاننا موږ داسې شو لکه رأي عین پسترګو چې را تخکر کی د جنت او جهنم د سینې لکه بستر وځکه د محمد رسول الله بیان او د صحابه پاک زړونه ونه جنت د سم د څه د مخه تر واسطه په دې خپل بیان باندې نو موږ داسې یو لکه بستر کو چې را تر تخکر کیږي فاذا فارقنا داغه نه چې را جدا شو نو عافسنا الازواج والاولاد والضيعات د خزي د بچو د کارونو پټو سره موږ یو ځای شو اختلاط راشي نسینا کثیرا ما يحدثنا به او ډېری خبرې رانه یری چې نه غزر غافل شي ځکه دغه مجالس کې زړه آبادی کنه نور پکې وي او د دې سره پاتې په خبرو کې نه وځي نه بس بیا غزر خراب شي هغه شان نورانیت پر وخت باقی نه پاتې کی او دقه منافقت دی وای حنزله رضی الله چې منافقت هم دي ته وای چې د خلکو په مخامخ سره خسړی او چې ځان له شي خسړی نه وي منافقت هم دي ته وای کنه مخامخ او پښه خراب رسول الله مجلس کې مونږ خي او دا غنه چې را پاسي او خرابي دا خو منافقت دی ابوبکر رضی الله عنه دا حالت په مونږ مرضی دا چې نفاق یې چې زو شکایت درشته دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وراله یا رسول الله د څه وخت ده نه پکه حنزله وای دا ولې و دا واقعیا ته بیان کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ونه ویل چې دا خیر ده ترغیب ولا ورکه او ته فرمایل چې حنزله لو تدومون علا ما انتم علیه عندي که تاسو په هغه حال باندې په هغه کیفیت باندې همیشه پاتې شئ چې کله تاسو زما په مجلس کې ناشته نو لصافحتکم الملائکه فی طرقکم وعلى فرشکم تاسو به ملائک به مصافحه کوي تاسو نه ملائک جوړ شي ملائک دا د ملائکو صفت ده چې هر وخت دای په ځل کې نور وي دای په ځل کې غفلت کله ناراضي یسبحون الليل والنهار لا یفترون او لا یستحسرون دواړه خبرې د ملائکه به هغه نه ستمانی پر راځي نه ستړي کیږي او نه غفلت پر راځي زمونږ په ژوند باندې فطور راځي او دای په ژوند باندې فطور ناراضي نو دا د دې ملائکه چې تشبیه ذکر ورکړی دا کنه چې ملائکه همیشه نورانی زړه والا دي نو که تاسو سره کوم دا نور همیشه پاتې شي نو تاسو به ملائکه به مسافه کوي لیکن دا چا د پر دا کار نشي کېده ولیکن یا حنزله ساعتا و ساعتا و ساعه دې ټکی ته ګوره لیکن یو ساعت الله له ور کوي خیر دې په دانو په کې پیدا کوي و ساعه یو ساعت د خیر د تاسو خوراک او اسکا خبره تر د پاره وي و ساعه به یو ټیم الله له ور کوي او زمونږ په دې زمانه کې زما د تجربه مطابق من صدقه د نور ساعت چې ده دا هیڅ کلم نه او یا په میش کې کله را پیدا شي او بعضی بندگانو لس ورځو کې چرته را پیدا شي او د چا په پنځو ورځو کې او د چا د ورځې یو کرت سار مانځ کې چرته را پیدا شي د تهجد ټیم کې او یا چرته بیان واقع را پیدا شي نور نه عام اوقات کې دا زړه خړ پړ غافل کافر نه دی موحد دی لیکن دکی د نفاق صفت ده دغه د دې خبره به صحابه یې دل دې ته منافقت وایي د دې د وجنه نبی رسول الله صلی الله فرمایلی دی دا حدیث سندن ضعیف دی دا ځکه چې اوس وایم چې الغنا او ينبت النفاق فی القلب دا سرودونه چې دی وای دا د سړي په ځل کې منافقت پیدا کوي ډیر وخت باندې تاسو سوچ وکړئ دا منافقت د څه پیدا کوي چې سړی غانه بجانه واوري او په ځلنه بشته ایمان وځي او سره بشته کافر شي او توحید لاړ او الله هم پاتې شي او رسول هم پاتې شي نه داخله غانه بجانه اوري راضي الله مني رسول مني قیامت مني منظم کوي بارګانه بجانه اوري دلته راضي منزله نو دا کافر نه دی دا سړی د نفاق نه مراد دغه خبره ده دغه د مخکې چې ما ذکر کړ چې سرود ته دغه کې په دغه بجانه ده نو استاد رکی چې کوم د الله غ تعلق دی هغه نور دی هغه خشیت دی هغه ربط دی هغه به استوران شي هغه وران شي شو هغه چې خراب دغه ته نفاق وای اگر کتب لاندې موحد لاندې به مسلمانې موحد می مسلمان می کافر نه خو منافقت در کې راغی په دې خبره باندې پوه شئ ان شاء الله اکثر مرګري پوهې شو چې نفاق دغه توحید د الله تعلق کټ هغه نوري قلبي د سړي دغه نوزي دغه ته منافقت صحابه ویل د دې روایتونو کې ته اشاره ده اوس به د دې حدیث په معنا باندې پوهې شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن ولا ينتهب نهبتا يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن فاياكم واياكم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی کله زنا کوي غلا کوي قتل کوي لوټ مار کوي دا کارونه چې کله کوي شراب سکي نه په دی وخت د ایمان نه دا مؤمن نه دی په دې حدیث کې خلک لږ تفسیرونه کوي دا سوال لږ معنی کوي چې لکه دا څنګه بیمانه کړي په زنا باندې سره بیمانه کیږي څه په غلا باندې سره کافر کیږي څه په دې نه کافر کی او دې حدیث کې وایي چې نه دا مؤمن نه دی نو به لسه تعویلات کوي کله چې دا مقدمه چې ما کوم ذکر کړ په دې پوه شوي نو ان شاء الله تعالی دغه جوابونه ډیر د بهجت ناراضي هغه دا دا چې دا جناکار دا کافر نه دی نبی رسول الله دې نه دی فرمایلی چې لا یزنی زانی حين یزنی وهو کافرن یا الا صار کافرن دای نه دی ویلی کافر نه دی دا موحد دی زړه کې توحید ته الله معنی دی زنا وکي به الله ته فکرې چې الله شته دی ویریږي به وزنا به کې لګي وي قیامت منی په دې پوری چې مال الله به سزا راکړي بیم کې خواهش په غالب شوی وي الله منی رسول منی الله سره شریکان نه جوړي موحد ده خو مؤمن نه ده په دې وخت ولی ځکه ایمان دا نوم د دې کیفیت ده دا نور قلبی نوم ده دا نور قلبی هغه نور قلبی د زنا د وجنه استلال خراب شو د غلا د وجنه خرابيږي د شراب خوري د وجنه خرابيږي او د عام ګناونو په وجه باندې دقه تور دا پاګې باندې لګيږي نو دغه کیفیت ایمانی چې خراب شه نو ته په دې وخت کې مؤمن نه اگر که موحد موحد یې خو مؤمن نه امام بخاری په دې کې ډېر ښه تعویل کړی دی ښه معنی کړی دا چې د دې او هو مؤمنون معنا دا ده چې یخرج منه نور الايمان دا کافر نه دی خو د ایمان چې کوم غرنا ده او د الله سره کوم غ تعلق دی او کوم کیفیت دی هغه خرابېږي کیفیت ایمانی ته خرابېږي د دې د وجه دا فرق تاسو په جن ډیر آیاتونه او حدیث او مشکلات دې سره حل کیږي نو دا ایمان زر زر بدلیږي د دې د وجه هر وخت بدلی پر خواري کې چې بازار ته وتلی لږ غافل شو دا کیفیت نه خرابي کله خبرو کې ورنه وته دا کیفیت نه خرابي کله باز نور اسباب زویا مرسته ان شاء الله تعالی کدی درس کې منه بلکې به ویو نو هغه اسباب چې اختیار کړی ستاسو دا کیفیت خرابي نو دې کیفیت ته ډېر زر زر نقصان رسیږي نار وخت به ته فکر کې چې دا خراب نش او دا څونه درجه کې ده د دې د وجنه د ایمان خواري چې دا تر مرګ پورې ده او د ایمان مثال بل ما ور کړی وغه حدیث کې چې دا غدانی په شان ته چې پټي کې وکړي کنه هر وخت به حفاظت او حفاظت او حفاظت تر فراکه پورې هغه مثال مزل تراواله منطبقه کا نو خه تطبیق کیږي چې د دې ایمان د دې کیفیت ایمانی حفاظت بار وخت کې کني دنه خرابي ورانی کې دنه دا کیفیت نقصان دنه به پیدا کیږي نو دلته زه یو مثال بیانوم چې ذهن کې الله پاک ماته بیګاره واچو دې مثال باندې تاسو سوچو کې دې کوم د توحید او د ایمان په فرق باندې هم سره کوی شي او په دې کې د مؤمن د منافق د مشرک او د دهری پر کم ده یو مثال هغه داسې مثال دا د ایمان متعلق خبره زکومه چې دا ایمان د دې کیفیت نوم دی د الله رب العالمین ته شوق هغه طرف ته رغبت دا غسر مینه محبت الله ته اخبات توکل په الله باندې دا غنه یره صرف په خله کې نه چې دا خبره د نظر کې ورنه وځي دې ته ایمان وایي نو د دې متعلق مثال لري یو دو شانی په یو میدان کې پراته وي دا میدان دی په دې کې دو شینه مونږ کې خدل د مثال په تور یو جوهرتن عظیمه جمیله یو جوهر دی یو ملغله لره اس مثال د پر ملغله یادو یو ملغله لره ډیره مزیدار او ډیره خسته چې دا غي قیمت ټول دنیا نشي پوره کوله په دې ځای کې پرته دا او د دې بل مقابل یو خوشی ده خوشی خوشی پروت ده د خره خوشین دی یا د واغان یا د بل شي دا پراته دي دا دوه شي نه دي پدې کې دا انسانان چې کوم دي نو دا څلور قسمه جوړ شي ستا یو هغه انسانان دي چې دا یو نو ته دغه خوشي معلوم دي او نو ته د ملغره معلومه ده دا خپل د په ظلماتو کې پروت په نجاستونو کې چاغې ته فکر هم نشته دی هغه قیمتي شي ته فکر نشته او به قیمت شي ته فکر نه دی په ظلماتو کې پروت دی په تیارو کې دی په ګندګو نجاستونو کې پروت دی یو دس انسان دی دکې د سره طلب نشته دی د سره لیدل نه دغه ملغلره ونه لیدل نو فکر یې وته ونه کړ هغه قیمتي شی هغه د د سوچ نه سره چې هغه ډیر قیمت ولا شی دی د نمبر دس انسان دی چې هغه نظر په دې دواړو باندې ولګی دا خو طلب شروع کړه د خوشي طلب شروع کړه چې لکه دا شی قیمتي دی د خوشینه طلب شروع دا ته قیمتي ښکارا شه بس دا غین هغه ته ملغلره کارا شوی دی خوشینه ته ملغلره کارا شوی دی نو دا اکثر د څه کوي چې دغه خوشي په طلب کې روان دي بس دا غي تعظیم او دا غي احترام او دا غي صفاتونه کې لګي دي د خوشي چې دا ډېر اوچت جوهر دي او دا ډېر لوی ملغلره او کله کله سره دی بل ملغلره صفاتم کوي چې دام ډېر خمل غره دا دام ډېر خاله د دوه صفات کې دریم شخص هغه دی د دې دوه شیان په مقابله کې چې هغه هو دا ملغلره خېری دل ده لیکن په ډیر ضعیف نظر باندې دل ده په وړاندې نو تکتری دی او نظر یې ضعیف دی غوګونه هم کار نه کوي اپوز هم خراب ده خوشبوئی په داغه ملغلره په ناراضي او نظر هم د په سم نه لګيږي په وګ باندې داغي خسي پاتم سم نه وری دا ټول خراب شوی دی نه د کوم څه طلب نشته نه د خوشي طلب کوي او نه د دې جوهر طلب کوي یا سه جوهر نوم اوریدل دی چې شتا خو څه طلب مله ماده پکې نشته ده ځکه چې د پدر باندې مور والا شوی دی وګونه خراب دي سترګې خراب دي پوزه خراب ده نو د سره طلب پکې نشته دا خسته مل غلره او څلورم هغه شخص دی چې هغه خوشی مولید او وی پیژند چې دا خوشی دی د دین ځان جدا کول غواړي او دا غرزول غواړي دا لري کول د دې ځنه پکار دي او بغض یو څوک دغه خوشي سره چې دا خو خوشین دی په دې څوک سکی او من غلره ولیدل او دا غي طلب شروع کو او هغه طرف ته شوق پیدا شو او دا غي د حاصلولو لپاره کوشش شروع کو او بكل ممکنن لګي د داغي کوشش کوي او غي د ځان ورنځ دی کوي او خلکو ته داغي صفت بیانوي او خپل داغي په طلب کې ور روان دي دا بعینه د دهری د مشرک او د منافق او د مؤمن مثال په باب د الله د معرفت کې او د غیر الله د معرفت کې دا دهری انسان چې د تنه باباګان معلوم دي نو ته الله معلوم دي یو مت نه معلوم نه د بابا عبادت د لکې نه د الله کې دا خپل په ظلمات کې پروت دی خپل خواهشات کې وسره وګرځي د خېټه فرج نه تاویږي د کار دغه دی ظلمات کې ده هیڅ نه خبر نه ده دا غریب قرآن کریم کې دته خطار ویل شوی دی خطار و ما یشهد بیااتنا الا کل خطار کفور خطار مفسرین وایي دهری ته وایي خطار د انسان ته وایي دا سخت دوکه باز انسان دی دوکي ولا انسان او دا دیم شخص چې دی چې دغه خوشي پیژندل دی او دا غي طلب کوي او منغلر او تویدا مشرک دی مشرک ته دا غیر الله د څخه کار کیږي ته چې ملغلره ټول کارونه دا غسر کیږي حاجتونه هم د سره پوره کیږي مددونه هم دا کوي او بس عبادتونه هم دا کوي کله کله به د ملغلره طلب هم کوي د الله طلب هم کوي کله د الله عبادت کوي خالص او کله د غیر الله کوي اکثر پکې دا غیر الله عبادت کوي مشرکانو طریقه دا ده الله ته په منځ باندې مولاړي اول ته د بابا عبادت هم کوي خو د بابا عبادت په غالب وي او د الله په کمی د دې د وجه نه بلغ من قران کریم کې ویل چې مشرک سره چې د الله په بندګۍ چې کله ودرېږي دون عاجزي پکې نه او قبر له چلان شنال د ډېر لاس په نامه باندې ولاړ د سترګې کته کړي او خېتی بیګي لګي تاسو دې زیارتونه لاړ شئ لګو ګورئ دا تجربه تاسو کې چا کړې ده چې مشرکان چې دي غیر الله ته سخت عاجزي کوي الله ته کما کوي دم کړی دا تجربه ان شاء الله نو دا بیان دي خوشي طلب ده کې ډېر د ملغلره ابتکام او دا دریم مثال چې دا د منافق انسان مثال دی چې د الله خلق ور خودلې چې الله شتا شرک نه کوي الله سره ظاهرا مشرک نه خو سترګې نو ضعیف دي غوګونه بیکار دي اړې بیکار دي د الله طلب پکې نشته دی د ملغلې نوم یې اورېدلې د طلب ملوي څه پکې نشته دا په نفاق کې استفاده شي او دا څلورم نوع چې دا مؤمن بنده دی چې د خوشي پیژندل شرک یو پیژند چې دا شرک ډېر قبیح شی دی انما المشركون نجس دا پلیتی دا شرک نجاست دی ګندګی دا من صافح مشرکا فليتوزع په دې خبر باندې پوه شوی دی قسم یې کړی دی عاصم بن ثابت انصاری چې قسم په الله چې زبر مشرک لاس نه ور کومه دوم رګندګي هغه تخکاره کی قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضبا دا مثال چې زور کوم د دې آیتونو مطابق شرک دا د خوشیانو د ګندګو د ټولو نه زیات ګنده شي د رجس پلیتی ده نو دا رجس او دای پیجندل دا غنه ځان ساتي او نفرت کوي ځان ته جدا کوي کوشش یې داله اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا دعاګانې غواړي چې الله دا خوشیان را پرې چرته نشي او د دې ملګری چې د رب العالمین معرفت دغه هغه کړه ده نو داغه په طلب پسې دا روان ده داغه طلبګار دی لګی دی نو په دې کې دا مؤمنان چې دی به ډیر زیات تفاوت لري دلته به ته توحید مو سو پیژنه او ایمان مو پیژنه هغه په دې طریقه باندې توحید دې توای توحید ربوبیت چې یو سره دا عقیده ولري چې دا ملغله یو ده بل نشته یو ده نه ده دا عقیده ولري چې یو ده بل نشته دنیا کې هغه دا د چې ته کوشش وکړي واځي دغه ملغلري د خوشیانو طلب درکنه شي واځي د دې ملغلرو په طلب پس روان شوی کوشش دې شروع کړي دا به څنګه حاصلېږي مات داغه په طلب پس روان شولې نو دا د توحید د اولوہیت په صورت توحید اولوہیت دغه توای چې تبا عمل کې لګیاوي او چې د دې ملغلري کمالات دی په جندل او چې د دې ډیر نمونه دی او صفاتونه دی او کمالات دی په کې او جمالات دی او دا او دا نو دا تا هغه بل قسم توحید په جندا نو وس دغه موحد بند شي چې دا یو یو ملغلري وګڼل او طلبم پکې څنګه څه درجه کې پیدا ش او دا غشي صفاتونه مو پیژندل ایمان به دې توای ک تا کې چرته هغه تر ته شوق او تعدید کوله چې دا منره چرته فوت نشي شوق دی او رغبت دی او داګه سره د محبت او خپل خواهشات د قربانول داګه د پاره چې د شزه حاصل کما نو دی رغبت ته د شوق ته د مینې ته د محبت ته د منډه تر لته دې ته ایمان ویل کې دي شي په دې ایمان کې بندگان ډېر سخت متفاوت دي به دارنګ در رب العالمین په منلو کې موحدین خلق خو دا تقریبا نږدې نږدې دي لیکن داغه په طلب کې او هغه طرف ته شوق او رغبت او مینه محبت او په یره کې به بندگان ډیر متفاوت دي اعظم متفاوت دي په دې باب کې بعض هغه خلک دي چې داغه په ژوند کې دونه شوق دي الله طرف ته لکه د غره په مقدار باندې او دون رغبت دی الله تا او دون محبت دی لکه د غره په مقدار والذین آمنو اشد حبا لله ایمان والا هغه کسان دي چې سخت محبت والا دي الله سره توچت مؤمنان یادای اذا ذکر الله وجلت قلوبهم د دې په زړه کې وجل لازم وي ذات تلیت علیهم آیاته زادت ایمانا ایمان ولا به ډېرې د خلکو لرا او لكل اواب حفيظ اوابيت پکې پیدا شي او دا نه په دې صفاتونه کې موږ ډېر متفاوت دي انبياء عليهم السلام په ډېر اعلی درجه کې روان دي دای پرواز ډېر چت دي هغه ته موږ بالکل نشو رسیدلای دای پرواز ته په دې پرواز کې ډېر مخ روان دي نبی رسول الله بدا فرمایله رحنا بها بلال اذان وکړه حضرت په منځ باندې ملاو شي دا خبره ټکی اسې مون په خپل باندې زوتو او ډېر کرت موږ نه ده سکلې چې په منځ به سړي ته څنګه راحت ملاويږي او دا د الله د ذکر د وجه نه وي د سینې اسقال لري کیږي بوجونه د سینې لري کیږي الا به ذکر الله تطمئن اطمینان رسیږي دا دغه بندگانو تر رسیږي په اعلی پیمانه دي تر رسیږي هر طرف ته چې پرون ما غشعار تاسو د ابن قیم ویل چې هغه فرمای رحمت الله علیه چې اړکته هر طرف ته واړه کنه هر طرف ته او هر چا سره د مینه پیدا شي خدای زړه به پریشان وي دا رب په کوم ځای کې اطمینان مند کوي نو هغه فرمایي چې د دې زړه اطمینان چې کوم دی فل قلب مستر نقل فؤادك حيث شئت من الهوى واختر لنفسك احسن الانسان وزړه دې نقل کا کم تر ته چې خوږی او هر انسان ځان نه جوړه کې غوړه کا فل قلب مستر نو دا ستاسو الله مجبور پیدا کړی دی الا محبوبه الاعلى او کامیابی دی لور کې ونعيمه نعمتونه دې زړه لور کې تجرید هذا الحب للرحمن دا محبت مهربان ځان د پر بربند کا تجرید هذا الحب دا محبت صرف الله د پاره کا نور غیر الله پکې ته کټ کا شرک هم دغه توای چې د سړي محبت د الله نه ما سوا د بل چا سره پیدا شي د بل چا تعظیم په سره کې راشي د غیر الله محبت دا مینه دې د یو پیر سره پیدا شولا دا د استاد سره پیدا شو دا د امام ابو حنیفه سره پیدا شولا دا د امام شافعی سره پیدا شولا نو ته مشرک شری په دې کار باندې دک ته شرک وای به الله سبحانه وتعالى نو غواړي چې به دې خبره باندې پوهه کی او به په مونږ کې راولي دا خبره دا ډېر نادر او ناشنا خبره ده او تعظیم د غیر الله سره دونه وکي چې بل چا د سجدي او سر کته کول او داغه دونه احترام کول لکه د الله چې کی دغه د شرک وای نو دا زړه چې دی دغه محبت چې کله به په دې زړه کې راشي نو پیغمبرانو دغه محبت ډیر زیات اوچت وی دغه پرواز ډیر اوچت دا خبره مې کوله د نمبر کې بیا د صحابه پرواز دغه پرواز هم په دې کې ډیر اوچت د صحابه نه دا بیت نقل دا شعر فلا تکتهلو ایر الله فلا تکتهلو الله ته خطاب دی ارمان دی چې تمن سخوک شي ول حیات مریره دا زندگی دی ترخی خیر دی دا خبره غره اوچت همتونه والا کولای چې دا موږ نشو کولای د چا چې همت ډیر چتی هغه دا خبره کولای شي هغه وایي چې زموږ ژوندۍ ترخه شي خیر ده خو موږ د څه نه ویو وجه دا ده چې زموږ ژوندۍ ترخه شي به وتختو دا یو دا وجه ژوند ترخه خیر ده ول حیات مریره ولیتک ترضا ورمان د الله چې تم ناراضه شي ول انام غذا ټول خلک د غصې فلیت فلیت الذي بيني وبينك عامر ارمان دې چې هغه تعلق چې زما او ستا په مابین کې دی دا الله آباد کی زما او ستا تعلق الله یو کرا آباد شي وبيني وبين العالمين خراب ټول مخلوقات سره دوران شي ټول ما سورانی سپه د مال راکی او څه zarar براکی کله چې زما او ستا په مابین کې صلح وي جوړوي تعلق وي الله ولی اذا نلت منك الود کله چې زستا محبت حاصل کم الله فالكل هين دا ټول مخلوق آسان دی خزه وړه خبره ده پیسې ورکوټه خبره ده کوره کوټه دا وړي خبرې دي او د دې د وجنه د دنیا نور ټول شي نه عہده دا وړه خبره ده وزارت دا ورکوټه خبره ده بچی دا وړه خبره ده او موږ انسانان را لګېدلي په دې وړو خبرو کې نه کېدي تاسو فکر شته کنه موږ ته خپل ځان ته فکر دی موږ په دې وړو کې نه کېدي په ډوړې په قبه باندې نه کولو د زیب جاری کول باندې زنانه نه کېلي په وړو وړو خبرو په پنځور په باندې په څلور نو باندې نه کتل کېږي بلکې اسی یو خبره باندې نه کتل کېږي جګړې او اختلافات به محبتین وړو وړو خبرو باندې اختلافات پیدا کېږي هغه وایي کله چې الله ستاسو محبت حاصل شي فل کل حیون دا ټول وړې خبرې دي سپکی دی وړي زکا وکل الذي فوق التراب تراب هر هغه شی چې د خاور په سر دی دا ټول خاورې دي کدا غرونه دي دا خاورې دي او کدا ونی دا خاورې کدا انسانان دي دا خاورې دي کدا بنگلې دي دا خاورې دي کدا موټر دي دا خاورې دي او کدا سره او سپین دي دا خاورې دي او کدا بچي او دا اولاد او دا شین دي دا خاورې دي یو سره راولګي د خاور په ځای غوونه کړي او لوی ذات پاتې شي تاسو دې غافل نه کی عن ذکر الله د الله د تعلق نه د الله د ذکر نه ذکر الله قران کې د څه لفظ چې دا ډېر جامع او کامل لفظ دی تاسو به پوهیږئ الحمدلله اکثر علماي فرمای و من يفعل ذلك کدا کار چاوکا هغه انسان د اولاد په محبت کې لاړ او دا بل سره خپل کارونه کې لاړ څوک دکاندار شو څوک د بټۍ والا شو څوک د خخت والا شو او څوک د صابون والا شو څوک د یو شی بل شی والا شو او دې په شین په ځان وتاړه او الله نه محروم شي په دې شرط کار کسب کوه خیر دی خو چې د دینه محروم شي د الله خپل نه محروم شولې نو فاولائک هم الخاسرون دا کسانه د دې څه معنا ده حزب الله سره کې وکړه فاولائک هم الخاسرون څه معنا ده نو لنډه معنا دی وکړه سی معنا فاولائک دغه کسان هم الخاسرون ام دیو توانین دی بل څور توانین په دنیا کې نشتا دا معنا ده دا د کوم ځای نه کیږي دا معنا اولائک مبتدا ده الخاسرون خبر ده دوړه معرفي دی منځ کې زميري فصل ده دا کې معنا د حصر پرته الله چې دا تخصیصونه کوي او دا تاکیدونه کوي دا چټي خبره نه وي فاولائک هم الخاسرون هم دغه کسان هم دی په تاوان کې پراته دي بل څوک په دنیا کې تاواني نه دی بغیر د انسان نه نګوره چې سره په پیسو په مال باندې د الله نه محروم شو چې مال لا خشه دی او په بچو په خزه باندې د الله نه محروم شو چې دا خشه دی نو دی انسان تاوان وکاو نو هغه انسان به تاوان نه کړي چې هغه نه په خوبونه کې وخت تیر شي په غفلاتو کې د وخت تیر شي او په خواهشاتو کې د وخت تیر شي او په غب شپونو کې د دنه وخت تیر شي او خپل الله ته ونه رسیږي دا به توانی کنه به دا انسان توانی خامخا توانی دی الله سبحانه وتعالى توکه چې موږ دا توان نه بچو نو دې ته ایمان ویل کې دی چې دغه تعلق د الله سره پیدا شي دغه رغبت الله ته پیدا شي شوق الله ته پیدا شي دا د زړه کې پیډ جوړول ته ایمان ویل کېږي د زړه کې پیډ برابرول د زړه برابرولو معنا دغه دا چې دا کیفیت به جوړه هر وخت به دې ته نظر کې او دا ډېر ګران کار دی چې الله موږ سره بدی کې مدد ونه کیږي کنه الله دا نه کیږي ذکر دا خبره کومه والله تعالی اعلم چې الله لوی دی دا غره ځام لوی دا او موږ ډېر واړی کمزوري نو ورکه مخلوق دانش کولای چې دوی ذات رضا کی د دوی ذات رضا ته ورسیږي او دا حق د ادا کی دانش کولای مګر الله چې دغه لوی ذات راشي او د دې وړو کې سره مرګره شنه به وکړ وشي د څه دا کنه منګه واړی الله زمون لوی دی داغه حق ادا کول ډیره لوی خبره ده دا نشي کېده مګر الله به وشي چې الله مو سره مرګره شي چې هغه مرګره نه شنه بیان نکي د دې د وجنه دا کیفیت کر رب العالمین موږ له ونه ساتي او جوړې نه کیو هر وخت دې کې موږ الله ته محتاج یې هر ټینګ کې ته محتاج یې اللهم مصرف القلوب دعا ته اوس موږ اجد لرو کنه به لرو لري کنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا دې دعا ته ضرورت شته کنه شته واس نبی رسول الله چې دا دعا ډیره کوله چې یا مصرف القلوب او یا مقلب القلوب د دې د ډیروالي په حکمت پوه شوي هغه دا دی چې الله دا راوړي راوړي د سره چې خراب نشي چې دا زړه باقی پاتې شي الله تعالی سره نو دا دعاګانې به ځکه نبی رسول الله ډېرې کولې او صحابه به کولې او د مؤمنانو په صفت کې راځي هغه به دا دعاګانې ډېرې کولې دا د دې کیفیت د بقا د پاره نو دا کیفیت په څه خرابېږي د دې وضاحت په بعضي ګناونو باندې او یا په بعضي د عملونو چې هغه موږ ته مباح کار کیږي او هغه خرابې دا غي سره سره نشاندهي با په بل درس کې ان شاء الله د الله رب العالمین په توفیق سره وشي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین درسونه کې دام شتا شعب الايمان چې کوم دي کنه دام یو درس د دروس زمونه د ایمان شعبې ایمان کومه خبري حدیثو کې چراغې چې ایمان ته چوټ رسي واو یا خبري هغه دي تقریبا ما جمع کړې دي او واو یا شعبې د ایمان دي واو یا خبري خرابي او واو یا خبري جوړي دا برسته ان شاء الله تعالی بیان چې دا سبانه درس مونږ چې دې کې بل خبره مونږ مقصد دا غدا شعبې نه دی بیانول وبالله تعالى التوفيق فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا